او دیتا الحائلم وی د حیلولین نه دی چا چې د کهف اولنی لس آیاتونه ولوسل او دا لولي دا به الله د دو د دجال د فتنې په منځ کې یو حایل او فرد واقع کیږي مقصد د سورته کهف منهج التعامل مع الفتن وبيان امثال ذلك منهج التعامل مع الفتن د فتنو زمانہ کې تب څنګه زندگی تیرې وضرب النماذج لذلك یا ضرب الامثال لذلك او د دې د پاره الله یو مثال ذکر کړي دویم قول دا ده بعضی مفسرین وایي لکه دا فی ظلال القرآن الکریم د سید قطب صاحب هغه د کې لیکلي دي د دې سورته ابتدا کې بعض علماء وایي چې مقصد د سورته کهف دا درې غټي خبرې دي ترغیب قران ته ذکر د صفات حسنه دویم ذکر القصص صورت کې قصې ذکر کیږي او فیدیب کیږي به چې صورت ختمي اخر ته وګورئ د صورت اخر کې به د اتخاذ الولد دغه کیدا عقیده باندې رد کړي چې لکه دا عقیده مسحتي چې د الله بچی دی او د الله نازولی دی او بل دی او بل دی او بل دی مقصد وای درې خبرې دي ترغیب قران ته په ذکر د صفاتو داته ذکر د قصصو د پاره د فوایدو او رد په اتخاذ الولد باندې د صورت په ابتدا او د صورت په انتها کې چا دا ویلي دي چې دې صورت کې مقصد څه دی التحذير عن الوقوع في الفتن سورۃ دا مسله ذکر کړي چې فتنو کې بزان نه واقع کې به دې فتنې ډېرې زیاتې دي یو فتنه د دین ده ویم د دنیا فتنه تو دنیا و ما یاد کې ان جعلنا مال الارض زینتا لها لنبلوهم ايهم احسن عملا دا فتنه د دنیا فتنه د اجتماع دا په دیار لسم څوار لسم پنځل لسم آیات کې وایي فتنه المجتمع بل قسم فتنه ده فتنه الجلساء غلط مرګري او دا غیر سکیناستل آیات اتهشتم کې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكره اتيش آيات کې فتنة الجلساء بل فتنة المال والبنين د بچو د مالونو فتنی دو دیرش و دیرش اته دیرش کی بلدا ده چې فتنه العلم کله د علم فتنه کې سړی واقع شي د موسی او خضر واقعا کې دغه نقطې ته اشاره ده فتنه الملک د بادشاہي کله فتنه شي دریاتیه کې د ذل قرنین واقعې ذکر کړي او سبب النجات من الفتن د فتنو نه بچم خلاصيږي یو سل و یو سلت یو سل لس کې نو صورت کې مقصد وای څه دی الو تحذير من الوقوع في الفتن او واسباب النجات منها وای دا د صورت موضوع ده زمنګ مشایخ وای وای د صورت موضوع ده نفي د علم غیب د غیر الله نه ګور سابقا عالم الغیب ندی ادم علی السلام نه دی محمد رسول الله نه دی موسی او خضر عالم الغیب نه دی ذلقرنین عالم الغیب نه دی او زما د سوچ او تدبر مناسب چې د صورت کې سړی سوچ وکي او لک په عمیق نظر وته وګوري نو د سورته کهف مقصد دوه خبرې دي اهمیت د دعوت او د هجرت د الله د دین دعوت بکې ملک بم پرې دي واقعا ذکر کوي د سابقه هو دعوت وکړه آیات سوال دیار لسم کې اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض د بادشاہ مخ ته ولاړ دي بادشاہ ته وایي ستاسو رب څوک دی نو دوی جواب کوي ربنا رب السماوات والارض د اسمانونو د زمکه رب د زمن رب دی نو بادشاہ ته وای بل رب شته دی لایق د دې چې دا غ بندگی وشي نو دوی جواب کوي لن ندعو من دونه الها نه نشته بل نو بادشاہ ته وای ک یو سړی غیر الله ته رب وای نو څه چل به وشي نو دوی جواب کوي لقد قلنا اذا شتتا به بسلموک نو بادشاہ ته څلورم تپوس کوي چې دا د پلار او د نیکه دین مولې پرې خو نو دای جواب کوي لولا یاتون علیهم بسلطان بین دلیل دلاوی بس به دلیل روان نو بادشاہ ته وایي ولیک څوک به دلیل روان شي نو څه ګناه وي نو دوی جواب کوي فمن ظلم ممن افترا علی الله کذبا دا دعوت دی ښا کله چې دعوت وکړو نو به سي هجرت وایزیا تزلتمون وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته دا دعوت د چا دی د سابقاتو او هجرت د چا د سابقه موسی علیہ السلام را روان دي خضر خالزی موسی او خضر دواړه دعوت کوي دعوت تر وتلی دي هجرت هم کړي دي ځکه کشته کې سوار دي وطن پری دي ذوالقرنین چې مشرقي مغربي جنوبي شمالي طرف کې دعوت هم کړي دي او هجرت هم کړي دي زما د تدبر مناسب هغه دا دی چې سوره کهف کې دا دوه مسلې دي غټي غټي اهمیت الدعوه والهجره به ذکر اصحاب الكهف وموسی وخضر وذل قرنین او یو بل شیم پکې دی چې هغه ته خصاصت الدنیا وایي دنیا ډیره کمزورې ده درې طریقې الله خصاصت ذکر کوي وخت یې کم دی یو ستاسو نه به واغستې شي لکه باغ والا نه چې واغستې شي او دنیا به پتا سي باندې وبال شي آیاتونه د امثال سوره کهف کې آیات دغه ته وګورئ دا یو دیرش دو دیرش آیات ته وګورئ الته الله رب العالمین یو مثال ذکر کړی دی او دا مثال د دنیا سلګي او د دنیا د خصاصت سلګي چې دنیا ډېر خصيصه ده او ډېر بیکاره ده لتقریب الاذهان الله مثال ذکر کوي چې د خلکو ذهنونه په خلاص شي دویمه فائدہ واقع مثال کې دا ده دنیا سبب د عذاب دی دریمه فائدہ د انسان واقعیا کې دا ده چې په دنیا کې شاکرین خلک هم شته او غیر شاکرین هم شته څلورمه فائدہ واقعا کې دا ده چې چا شکر ویست نو الله رب العالمین کامیابی او چې چا ناشکری وکړه نو الله ته نعمت اخلي پنځمه فائدہ واقعا کې دا ده دا څو شي ها ومه فائدہ واقعیا کې شرک سبب د عذاب دی ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد څو شي هو اتمه فائدہ نهي عن المنکر د ناروا رد بم کې څنګه چې ناروا دی ویل او تا د جوار د وګي پښانار چاته خپل چنګ کړي یره چې تم خوي او دم خوي نه نه دا وګوره دا سړی دی د خپل رور سره څومره کلک حوار کوي دا څو پیدا شو نهمه پیدا عقیده د دهریت او دغه ازرار جنت دنیا بدل د څه واغستې شي لکه د باغونو والا نه چې واغستې شي دی واقعیا کې دا لس غټي پیلي نورم پکې دي چې لجور وته وګوري دا واقعیا چې قران ذکر کړی دا دا کم ځای کې دا واقعیا شوی دا بعض علما خووي چې دا مکه کې بني مخزوم کې یو دو ورونه د یو نوم ابو سلمہ عبد الله ابن عبد الاسد ابو سلمہ عبد الله ابن عبد الاسد او د دویم نوم اسود ابن عبد الاسد د اسود ابن عبد الاسد کافرو او د ابو سلمہ عبد الله ابن عبد الاسد د مسلمانانو دویم قول دا دی چې دا بنی اسرائیلو کې رمله کې یو دو سړیو د یو نوم یهوذا او د بل نوم قطروسو مدارک لیکلي دي پلارې منشو اتزر دینار او تفاتی شو تقسیم یې کړ د یو خپل پیسې په دین ولګولې او د بل باغونه ته وکړه دا دواړه ورونه روان دي چې د باغ لورل نو دا یو وتوي زمان نه بچیم ډیر دي او مال مم ډیر دي او دې شرک وته قیامت ناراضي او که قیامت تلل شو نو ته دنیا کې مسپيره او آخرت کې باندې سي مال به الله تعالی کوي ولا اردت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا امرګره وته وی وروري کفر مکه او بدبخته زما خو عقیده دا ده چې ولا اشرک بربي احد ته چې باغ ته ورغلې وي ماشاء الله لا قوت الا بالله بدی ویلې وي کته وی چې استعمال ډیر دی کم دی بچی کم دی الله به زما ډیر کې استاد کم کې الله ډیر کمایي او کم ډیرې بس دای دا خبرې کولې وغه به کوپر زیاتې ده بس الله عذاب پر راغې باغ باندې ور ولګې ده را وغورځې ده وسه تباہ او برباد شو د بیرمان کو کش کې شرک مې نه وې کړې الله وې نه ډاله و نه بچو او دغه وخت اختیار د الله د پاره نو وای دا واقعا د بنی اسرائیلو کې د رملی خار کې د یهوذا او د قطروس واقعا و خو په ټولو کې صحیح خبره چې ما تخکاری او محققین علما اغیله ترجیح ور کوي هغه دا دی چې دا یو فرضي مثال دی الله مثال بیان کړی دی داسې یو دوه کسان دي یو پیسې په دین ولګولې او یو په دنیا دا دنیادار مس شو د څه خبرې وکړې دیندار او د څه دی پا وکړه هغه نه شکر ډیر کړ ایستد الله عذاب راغی والله تبا او برباد نو دنیا سبب د عذاب دی او دنیا تو خزمنکم دا واستاسو نه واغستې شي مثال باندې پوښي ورپسې آیات ته وګورئ 15 څولې ښتا مقصد د دې مثال څه دی تحقیر الدنیا او مقصد یې دا دی چې دنیا وقتها قلیل ډیر کم عمر شه دی او ډیر زمنګ نه خلک ګډوډ کړي دي الله یو مثال ذکر کوي مثال دا دی د دنیوي ژوند د سي مثال دی لکه باران چې اوسمه کمال دی وشي څه چلو شي ورونو باران وشو اوریز رااله باران راوورېده زمکه کې ګډ وډ بوټي راوخته هر تخم چې زمکه کې وو نو دا را زرغون شو زمکه سمه خېسته شو نو د بوټي څونه ټیمې د غنم او جوار به څونه وشي یا څلور مېشته یا درې او یا پنځه او یا نن بوټي وړو کې او سبا غټ شو به په لګ نورم غټ شو به لګ نورم بل ورځ تک زیړ شو بل ورځ دې حتی ورسېد چې هغه خپل بوټي نه بیرته وندنې هم نکېږي چې دا په سړې وته وي بس هوا کې را لوي او دل دلې کې خاتمه دقه شان حالت د دنیا دی سړې په خپل قوت باندې په خپل خایس باندې په خپل جاه او جلال باندې او خپل بچو باندې دون غري چې د دنیا په ټوله شنه کړي لکه د شینکې چې را خطلې خدا ورځ په ورځ ورځ په ورځ بس دې بډا کیږي نن ګیره سپینه شو سبا سترګو کار پرې خود بل ورځ غوږ پرې خود بل ورځ خو کار پرې خود بس بل ورځ په اسوا حشیمن تزروه الریا لال وچ شو دلدل شو مات مات شو بس قبر ته ور دي کا کخا مس ودرب لهم بیان کدیلا حالت د ژوند دنیوي کماین مثال پشان د وبو د چر ورو د لام ان السما د برنا فختلطا ګډ وډ راختلی به د دې په سبب نبات الارض شینکی د زمکه فاصبح به ګرځیدلی حشیمن وچ یا حشیمن دلدل او مات شوی بالکل داسې دلدل او ماتی خا تزرو الرياح چې شیندې دی له هواګانې زر و خورولو ته وي د هوای خورې یو خوا بوسوله او بل خوا بوسوله وکانه الله على كل شيء مقتدر دی الله په هر شی باندې د قدرت والا انسان ناشکری ونه کې د الله د دین خلاف ونه کې ورکه دی وک نو مشکل سره مخامخ شي بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد سورته مریم او دا ذکر کوي چې د الله بچي او د الله امدادین نشته ردا علی المفترین دا کم خلق چې په الله دروغ جوړي نو په دای باندې رد کوي بیان اظهار رحمت الله باولیائه کحبت الولد الصالح لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه الله ویز خوش خبره دی وکړه ور اسمان دا غرزوم زمکه شلوم وتخر الجبال حدا غرب ټوټي ټوټي شیان دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا نو وای مقصد د صورت څه دی رد په اتخاذ الولد دریم قول باز علما وای چې مقصد څه دی ذکر عبادات الصالحین وتزرع المستجیبین الی الله اقتداء بهم ذکر عبادات الصالحین د نیکانو خلق عبادتونه ذکر کوي وتزرع المستجيبين الى الله او د نیکانو الله ته فریادونه للاقتداء بهم چې دای په روان شي دا څو خبرې دي درې څلورم قول بعض علما وایي چې صورت کې بیان د مقاصد ثلاثه ده اثبات د الله د وحدانیت یو اثبات د قیامت او بیان د ربوبیت د الله چې الله رب دی د اسمانونو او د زمکه د ټولو زمون مشایخ وای وای مقصد د سورته مریم څه دی تزرع المستجیبین د نیکانو بند بندگانو عاجزی الله تدا بیانې لیکن کله چې تدبر د صورت کې وکړې شي نو د مریم مقصد الله زمون ذهن ته دا اچلې دي چې رحمت الله و اسباب رحمته د الله رحمتونه او دغه اسباب ځکه اول کې وتوي ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا الله رحمت په زکریا علیہ السلام د الله رحمت په یحیی علیہ السلام د الله رحمت په عیسی علیہ السلام په مریم په بابا ابراهیم په اسماعیل دارنګ په موسی او هارون په ادریسو په ذلکفل او په دې ټولو بندگانو باندې نو صورت کې دوی عنوان څه دی د الله رحمت او اسباب د څه شي د الله د رحمت بسم الله الرحمن الرحیم امثال نشریب کې طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى او دې سورته ته سورۃ الکلیم موي څو نمونه شو طه موسی او کلیم مقصد سورۃ څه ده تقویت النبی صلی الله علیه وسلم لحمل الرساله والصبر علیها اے محمد رسول الله ځان قوی کا پیغمبري برداشت کا او صبر وکا لکه موسی عليه السلام چې څنګه صبر کړو بعض علما وایي وای مقصد د توهات څه دی الاسلام والقران سعادت لا شقاوت اسلام او قران په ذکر د قصې د موسی علی السلام او د ایمان د ساحرانو وای دا مقصد د صورت دی بعض علما وای وای سورته طه کې مخبره دا ده دو خبرې دي یو دا ده جاء القرآن للتذکر لا للشقاوه وای صورت کې مقصدم دو خبرې دي قران پن لراغله دي بدبختی لنه دي او قران به یې رینه بس اې د قران قاری د سنه چې تا ته روزه کې صرف تراوو د پر قران یاد شي نه د شپې مونږ کې مو یو اې د قران قاری د سنه چې د ختم میدان کې ته یاد شي نه قران به نه یې کړي یې کو الله مکه چړوندا پاتېږي او زما د سوچ مناسب صورت کې د دوو پیغمبرانو ډېره تفصیلی قصه ذکر ده چې د موسی عليه السلام او د آدم عليه السلام او اشاره دې خبره ته ده چې المجاهده فی الدعوه کما جاهد آدم و موسی دعوت کې بدسه مجاهده کې لکه چا چې کړی توحید دا د ټولو پیغمبرانو دین دی یا د سی ویوا بیان وحدت الرسالات خلال تذکیر بحال الرسل بان دعوتهم الواحده وهو العباده لله اشاره دا ده چې د ټولو انبیاو دعوت صرف توحید دی قسمه قسم څوک تعبیرونه کوي خو رجع دې ته راوځي چې التوحید دین جميع الانبیاء والرسل بعضی مفسرین وایي وایي صورت کې مقصد دوه خبرې دي التشجيع على التبلیغ بذکر الانبیاء د څه په نړتوب دعوت وکړه لکه پیغمبرانو چې کړي دې ته مګوره چې مال له څوک سره کې وکړه دې لکه اوس زمانه کې دا ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی ولا سیما فی اخواننا السلفیین ازمن دي سلفین ورونو کې دا مرز دی الله دې دا بیماری زمونږ جوړه کی کچا ته وی چې پرانی دی جمعه کې هله کسان وسکو وای کفاله مې کې کته ته جمعه کې مونږ کو وای صبر راکې کته وې چې مولوی سیو تفاغه د مدینه او د مکه او د اصحاب د ټولو نه فارغ دی اما درسو کې قران او نو حضرت یو څو آیات درس کوي کنه نو دی وې یره ک په عالم نه درشوي کوو شوبې بچو کو الله دې ګړه په سینځ خانو مړکا ستاولې کفالن ده شوی د خلکو کفیل د مخلوقي او ستا کفیل څوک دی الله دی الله دی وکیل دی الله دی کفیل دی بخی د دې ګړې غلام کېږم چې هغه دغه دې دا به څخري او به ساده ته به ترې چې لکه دینو کا ګړې له وړه کول چې وې د دې غریبي څوک دی چې زولا منډاونه نه سپه دولګي نه مړ کیږي خنزیر دولګي نه مړ کیږي خر دولګي نه مړ کیږي پښو منګل دولګي نه مړ کیږي ته انسان مړ کړل دولګي نه نه وایي اورونو خبره به بيخي د پیسو سره ده نه راولي دا چې هر شي پیسې ته وخیږي به به څه دغه دی نو صورت کې دا مسله ذکر کړي التشجيع على التبليغ بذكر انبياء عليهم السلام دیم والايقاظ عن الغفله غافل کېږه ما مړه وبيان انواع الغافلين او هغه خلک چې د غفلت والا دي د صورت ابتدا کې داغه مرتبه ذکر کړي دریم قول بعض علما وایي وای صورت انبیاء مشتمل ده په مقاصد عالیه او عشره او د قران باندې غټ لس مسلې انبیاء ذکر کړي کم یو داده الانذار بالبعث قیامت را روان دی اقترب للناس حسابهم قرب او نو ویلې سی ویلې اقترب زیادت حروف دلالت کوي په څه باندې زیادت ما قیامت سم را نږدې شوه دغه دې را رسیدلې ده او ما مخکې یو درس کې ویلو یو عالم یو کتاب لیکلی دی د قیامت غټي او وړي علامه او ما یو سفر کې راتلم د عمرې نه او الله توفیق راکړ درې کم څلور سو سبه مګه جا سفر کې دا وکړه باقي لږ پاتې وغم به وکړه څه کم درې سو علامه دا د ذکر کړي دي د قیامت چې غټي وړي راځم او ما چې سوچ وکم کې نو یا به شپږ پاتې او یا به و پاتې نور ټولې موجود شوي هغه وړې وړې موجودې شوي لکه وړې څنګه یو علامه ده زمانه بلانده شي زمانه لانده کې یو معنی ده ده یتقارب الزمان عمرونه بکم جنون څه عمرونه دویم زمانه لړوالی دا معنا هغه مزل چې پیدا به یو میش کې کېده د سي اسباب براوځي چې په یو غنټه کې به خلک د تقارب الزمان بل دا دې چې صفها او الاحلام به مشران شي د سي خلک چې هغه په قلوا او الحمد کې واته سي غلطيږي بل دا دې قیامت علامه کې چې د مکی غرونه به والی شي نن ورشي مکه وګورئ په دې بل طرف کې اړولې ده د نن نه لس کاله مخکې چې مکه مونږ څنګه لیدلې و او اوس ورشي د جبل عمر او شهر ابراهیم دی دا اجیاد دی دا بل دی هغه ټول غرونه او والی دي بلډینګونه کړی دي زمین عرب کې وببر اخکارش لیدلی وای تاسو دې نیټونو کې او زه خپل تلې مو ته ودرېدلې مو رسول مې لیدلې کله چې د مدینه طیبه نه د القسیم په لار باندې زی نو یو ځای کې وبغ ورځي چې د دې جمعات نه غټه فواره ده د زمکه کې راوځي باغونه به دا د عربو باغونه وګورئ دا به ډېر شي زمین عرب کې به جنگونه ونخلي نن یمن کې جنگ شام کې جنگ پر ټولو ملکونو کې جنگونه نختی دي جنکې به د میندو خلاف شروع کی خلاف څه چې مور ته د خزي لور نه ښکاري وای عزت شي سر ته دی وګوره خبره کوي دارنګي د قیامت علامه ده جهالت به دغه شي ده عام شو خو دا ټول چې شمار دی نور د مغرب نه نه دی راختلې دجال هم پته نه لګي چې راوته به یو کنه به او عیسی ابن مریم علیه السلام مهدی یاجوج ماجوج دا یو څونو او د مسلم حدیث کتاب الملاحن کې یو روایت امام مسلم راوړی دی چې یحصر الفرات عن جبل من ذهب د فورات سین کې به د سرو زرو غر راوخیږي والله اعلم چې دا به رښتینی او که دروغ وي یو سړی ما کې تپوس کو دغه کې مې ولید ریاض کې سعودي ریاض کې ما ته ویل حبیب ته د کم ځای نه نو ما ته ویلې چې زه د فورات او دجلې منځ کې دلته اوسېږم ما دا حدیث ویو نو دا غد خلی وینا ده ما ته وی شیخ ولقد ظهر دا خکارم خکار شوی دی په حکومت په پابندی لګولې ده چې خلک خبر نشي قیامت علامې بیخي تور شوی دی نبی علیہ السلام ویلی ما قیامت دسیو لکه دا دوه غوته دا دوه غوته به کوم ځای ته رسیږي او قیامت دومره نږدې دی لکه یو کپړه چې کټ کې او خیرنه دغه پاتې ښه قاتل ته په پته نه لګي چې زه د سړی ولې وجنم مقتول ته په پته نه لګي چې ما ولې وجنی دا قیامت علامې دي اقترب للناس حسابهم دویم مقصد اقامت الحج علی البعث دلائل به د اثبات د قیامت صورت ذکر کړي دریم التحذير من التكذيب بكتاب الله ورسوله د الله او د رسول چې چا خلاف کړي دي هغه یې رہی بل التذکیر بان محمد صلی الله علیه وسلم مثل الرسل السابقه دا د توي چې جناب محمد رسول الله د مخکینو پیغمبرانو شان دی بل دا دی التذکیر على ان مسیر جميع المخلوقات الى الفنا سورۃ دا ذکر کوي چې ټول مخلوق به ختميږي بل تذکیر په دی باندې چې التوحید دین جميع الرسل توحید د ټولو پیغمبرانو دین دی زمنګ مشایخ وای وای د انبیا مقصد څه دی عز الانبیاء والتذکیر للغافلین اخو کتا ستا د صورت موضوع راخلی نو د صورت د نوم نه راواخلی صورت موضوع د صورت د نوم نه راوالی د صورت نوم څه دی الانبیاء دې صورت کې ګورئ موسی هارون ابراهیم لوط اسحاق یعقوب نوح داوود سليمان ایوب اسماعیل ادریس زلکفل زنون زکریا یحیی علیهم الصلاۃ والتسلیمات د دې پیغمبرانو تذکرہ کوي نو مقصد د صورت دعوت الانبیاء الی الله د پیغمبرانو دعوت الله ته او د دې مجاهده د دې باره کې په دې صورت کې آیات الامثال یو سل څلورم آیات ته وګورئ یو سل څلورم آیات کې یو مثال الله ذکر کړی دی الله یو سړی دی چې هغه ته رجسترار وایي څه شی ته وایي رجسترار د تحصیلونو کې ناشتي او دا فایلونه او دا څه کوي دا لیکي دا رجسترار یو پانه ولي کلا دا سې کې خدا بلې ولي کلا بلا بلا بلا کله چې ما جګر شي دا کاغذونه راجم کی او یو غټ فایل کتاب کې بند کی او سرپسې کی الله رب العالمین وای وای د قیامت ورځ چې کله را نږدې شي د اسمانونو به زه د سراول غاړم او راتاو به کوم لکه رجستران چې خپل واړه کاغذونه راجم کوي او حدیث کې دی چې رب العالمین به اسمان زمکه دا به په یو لاس خلاص باندې ونیسي وکیلتا یدی یمین د الله دواړه خلاصونه داخلي زمکه به په یو ګوته یو به په بل ګوته غرونه په بل ثم يحزهن حزا الله به وخزي وای به زبا شایم بچان څه زه زور اورل زور اور څه شوخه نو دې آیات کې تشبیه ورکړې ده د څه درا غونډولو د اسمانونو د زمکه د کاغذونو د چا سره د رجسترار سره او د رب العالمین هغه لاس چې حدیث کې دی نو هغه دلته لکه څنګه چې دا غټ فایل دا ټول کاغذونه راجمع کوي نو الله رب العالمین به خپل لاس باندې د اسمانونو د قصر جمع کی والسماوات متویات بیمینه سوره زمر ده کنه الله به د اسمانونو د خلاص کراته او کی یوم یاد کا غورز نتو السما چراو بن غاړو اسمانونه السما جنس ده خو دا جمع ده ځکه سوره زمر کې سماوات ویلې دي کتوی سجل پشان دراتا و ولود رجستر والا للکتب وړوکو کاغذونو لیکل شولا کما بدانا اول خلق نعيده دا بل مثال اثبات د قیامت او قیاس د اعاده په بد ایبانه لکه څنګه چې اول کې می پیدا کړي الله وې د قشان مری به زرا واپس کوم دوباره قرآن کې دا د نیمه نه دی خو څلورم صورت دی او شروع په څو کړه په یا یوحنا سره او د اول نه څلورم هغه شروع په څه کړي و په یا یوحنا سره الته ابتدا و او دلته څه ده انتها ده مقصد د صورت ذکر التعظیم والاستسلام لله من ذکر عظمت الله وقدرته ذکر التعظیم والاستسلام لله د الله تعظیم او د خلقو گردنی خودل د الله حکم ته په ذکر د عظمت او د قدرت د الله باندې ذکر التعظیم والاستسلام لله من عرض مشاهدة عظمته والقدرة الإلهية بعض علماء وي وی مقصد سورة حج سده التقوى والترغيب إلى التقوى وفزائل التقوى التقوى والترغيب الى التقوى وفضائل التقوى تقوى ترغيب تقوى ته او فضیلتونه د څه شي د تقوى د د صورت ذکر کوي بعضی علما وای وای د صورت حج مقصد مقاصد عالیه عشره لس لوی مقصدونه سورت ذکر کوي یو دا دی چې تقوا ځان کې پیدا کوي دویم استدلال په نفي د شرک دریم جدال المشرکین په وحدانیت الله څلورم ارتیاب المشرکین عن البعث قیامت مشرک نه مانی پنځم مشرکون هم المعرضون عن ملت ابراهیم دا د بابا ابراهيم ملت نه مانی شپږم یوم القیامه یوم الفصل قیامت ورځ کې به فیصله کیږي وم ذکر د یو دوو جګړمارو چې اصحاب الهدايه او اصحاب الضلاله دي هادان خصمان اختصموا فی ربهم بل اتم بیان وساوس الشیطان وازاله الله ذلک د شیطانانو وسوسه او د الله لري کول الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته بل الاذن بقتال الكافرين والمشركين الله اعلان وکړ چې مشرک او کافر مړ کړه لسم التذکیر للناس بنعم الله خلق توي چې د الله نعمتونه چي دي دا را یاد کړئ څلورم قول باج علماء وی وی مقصد د سورته حج څه دی څلور قسمه سړونه ذکر کړي قلب اعما لون سره قلب مریض القلب القرسی سخزړه سره القلب المخبت هغه سره چې الله تعجزي کوي نو سورته کې مقصد څه دی بیان اربعه انواع من القلوب څلور قسم زړونه قلب اعما قلب مریض قلب قاسی قلب مخبت زمن مشایخ وای وای د سوره حج دو مقصد دي اثبات د توحید او رد شرک په لسو عقلي دلایلو باندې یو او اثبات د قیامت فاضله او عقلیو او تخویفات او بشارتونو باندې دوه بس دا دوه خبرې دي توحید او قیامت دا په دلایلو ذکر کوي من چې کله تدبر او سوچ کو دې صورت کې نو صورت کې خپل موضوع معلومه ده سورت نوم څه دی نو سورت الحج کې مسائل الحج ولوازمه د حج مسائل او د هغه لوازم عجیب متقی عجیب مشرک نه عجیب د ملت ابراهیمی ته دی نو سورت کې د حج مسائل او د هغه لوازم ذکر کړي دې سورت کې آیاتونه د امثالو غالبا دو آیات دي اول یو دیرش آیات ته وګورئ آیات یو دیرش ومن یشرک بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سيق دا یو دغه دی دا ورونو یو مثال دی مثال دسی دی یخی وی کو دی وی الله خیر کا یو سړی دی جاز ته خطلې دی څه شي کې خطلې دی جاز کې هغه د اسمان کینارو کې دی بس ناڅه بدل ته جاز خراب شو سړی د اق زین راو دنګل څه اسباب وسنست چې ځان خلاص کی د چې روان دی یا په لار کې مرغان را ورسېدل او ای ختم کړ یا یو تیزی سیلی یو جوری کان دی توارته و دملا اډو کیو دا سره سره ستاسو څه خل دی دا سړی به څه خورز به میږي نه بلغ المبین کې شاول الله سی وای وای دا مثال دی د چا اسمان څه دی توحید او دین د نبی دا مشرک چې شرک شروع کا او د توحید او د رسالت نه ولید دا د سیده لکه د اسمان نه چرانی دلی نو دې چې د اسمان نه راولید لار کې مرغان پیرال نو په دبانم شیاطین الجن والانس بس دا شیطانان د انسانانو د پیرانو دا ورپسې شو او تحوی به الريح فی مکان صحیح هوا ورپسې شو جوور زیته ورته خواهش راوامستو د دوی کمینس شو نو لنډ دا دا کم سړی چې د توحید نه خلاف وکي د رسالت نه خلاف وکي نو دب سے مرغان چې هغه شیطانان د پیرانو د انسانانو دي هغه لګیدلی وقیسنا لهم قرانا قران چې وایي مرغان څه دي شیاطین الانس والجن او تهوی به الريح په مکان سحیق یا سلی ورو ورزو په یو ځای کې چې غړي لري دي د خلاصي امید دي بالکل شته دی نه صورت کې یو بل مثال اخیر ته وګورئ آیات 73 دریو ایتا یا ایها الناس ضرب مثل فسمعوا له دا الله یو مثال ذکر کوي الله څه ذکر کوي مثال خدا مثال په یا ایها الناس خطاب سویو اشاره دی ته دا چې دا اعلان به ټول خلکو ته اعلان به څه ته کې ټول خلکو ته کې او دا به متوي چې لکه وښه خبرې ته ورچې شور ونه کوي او دا به متوي چې دا مثال ور ډیر عجیب دی یا یوهناس کې اولی خبرې ته اشاره پس سمعو له کې دوی متا او مثلون کې درې متا مثال څه دی خود دې مثال نه مخ کې رب کائنات الله د منکرینو حالت ذکر کړی دی کله چې ته توحید بیانې لګی شي مرګرو نو ستا اولنی دشمنان دا بد عمل علما دي دا د جماعتونو اپونان او دا د غچې دي دا باطل پرس ملایان د سر سر دشمنان دي ستا نه دي دشمن ستا د دعوت دشمنان تعالی برا شتا ته وای یره مولای شه مړه دا خبره مکوا دا ناشنا خلک دي امین دي او دا څه وړې وړې خبرې دي دا غټي وکا غټي څه وکم نو تا ته به وای زکاتونو مسلې وکړه څه شي مسلې وکړه زکاتونو مسلې خطوه دا خو مې وکړه به به څه کوم نو به به ته وای چې بس خیر دې کنه سرسیام را روانه ده سرسیا کې مې يرنه کې مهربانه او واړه فضل د رحمان او میشت د رمضان دا وګي خبرې کوم تراله ودا ولی څه نشي کولای خبرې نشي بوتي نشي بلې نشي مطلب دعوت کې کله چې ته منبر ته وخته نو تا ته قرآن یادي حدیث به یادي د سینې چې تا هغه وخت کې وخېږي او به جم جم کې او ته به د مخ کې نټریلنګ شوې مې د سینې چې ته منبر ته وخېږي او ستا باندې زلزلې او هغه کې چې ایماندار د زلزلې وازې په دې منبر ته کو پتا څه شته دي نته به د دې نه مخ کې دا د پایو قوت ځان له خبر اول دریم منبر ته چې وخته سترګې ونه پټې تا پیدا وانه غستا نو مساله بدای سترګې نه پټه دعوت کی دا د پټو سترګو دعوت نه دی دا د رونو سترګو دعوت دی کله چې ته منبر ته وخیږي او ته توحید بیانې د سینه مقطع بلاو کړ او بس ته به مسائل ته لګېدلې نه هغه اصل مقصدی خبره وکړه نو خبره چې شروع کې نو د جمعات ټیکدار بناستی او دا تندې به د ستري وکړي ته به دولس بجاو دي او تندې ته چې ګوري بس د چټکی د دغه شان وې سي بوت نیولې ته به دا خرپوند ده نو ته به دې وخت کې ورا دغه کېدا طریقه به کې نو ته به وې ایماندارو تاسو کې څوک هیڅ څه پښته کړه څوک پښته دې کې چا چې کړي نو الله به یو ګډا را پیدا کی وای باو بچي ماشاءالله غد زمزم وب او د مندینه مدینه ته به مندینه وای او د مندینه هغه غټي غټي کجوري یا الله ما ته زار نو ته پوه شې چې زه اوس ته کار کیږي نو ته وې حاجی صاحب ستاسو صورت کې الله یو مسله بیان کړې ده ستاسو صورت ما خو اجازه نه کړې نو ستاسو صورت مسله زویم او کوي نه ویم ته ما ته وایې نو حاجی صاحب بچګه کې خاموش چپ شې لکه زمونږ د جین صورت ده اله مولي سی وایې قربان نو تبه وتوي چې الله وایي چې د څه خلق دي چې اذا تتلى عليهم آياتنا بينات چې تو ته آیاتونه وې نو تعرف فی وجوه الذين كفروا المن دا تندی به تر وکړي نو دې به ورو په تندی لا سره الله زما په سم ته وای دوی ګرون دې تندې نه دی نو عجیب وای دا څوک دی نو دې خو به څه نشي ویلې نو څه به وې یاره دونه به دا دین بدلږي چې سم نه سي ورته راخي او دا پوکی به کوي اوف اوف نو څه به چې پوکی کوي قل افو نبئکم بشر من ذالکم النار مخکې روسته د توادا لکنار فی کنار من کنار یا النار وعدها الله الذين كفروا نو دی به ووایي چې تسبو له به ټقا شروع کړي نه زه خو نه یم نو تا ته وایي وایه نو ته به چغه کې ځین به ونه وایي چې د اوبو استنجا کې دونه ثواب دی او د کانو دونه دی او زکات کې دونه دی نه نه به به مقصدی خبره کې تبه ایماندارو الله د اجر صورت کې عجیب مثال ذکر کړي او الله وی وته بخشي بل الله جی ترجمانی کوي وای به خاموش زمون صورت ده مسله څنګه ان الذين تدعون من دون الله هغه خلک چې تاسو تر مدد شوي وای د الله نه ما سیوا لن يخلقوا ذبابا چر یو مچ نشي پیدا کولای مچ خو پیدا وای دا یو به نشي نو که یو بدریو تراجم شي وای ولا وجتمعوا له کله ټول ملک وتراجم کی نو مچ نشي پیدا دا لا څکه د الوا تعالی پروت دی و ان یسلب هم الذباب شیئا کدا غینا مچ یو کوټه را وتختی لا یستنقذوه منه هغه ته نشي خلاص ګور الله دې آیات کې تشبیه ورکړ د مچ سره ځکه مچ دا انقص خلق الله دا الله مخلوق کې ډېر ناقص او بے حیا دی دی وجه نه دیمیاري لیکلي دي چې په مچ کې یو لس مرزونه دي یو مرز دا دی چې کثرت الحرکت د د دمنې شپه ورځ بس دا دین رات سرویس کوي او دیم دا دی چې اجهل خلق الله ډیر به حیا جاهل مخلوق دی کته شړې دا به راځي دریم دا دی احرس خلق دا ټول مخلوقاتو کې ډیر حرسناک دی بل دا دی د مچ دا وروزي نشته دی دسترګو د وروزی نه دای نشته بل دا دی د یو زیاتی دولا سونه دي د ټول ورځ د کرکټ ډانګي دي او د سترګې په دې وای دا غندنه دی پاتې او بل دا دی چې د مچ ډیر عمر څولې خورځي او بل دې مچ کې دا یو غند دغه دی چې دا د ګندګۍ نه پیدا کی یتولد من الزبل بل دې ظالم کې یو بیماری ده چې په سپینه کپړه کینی تور بغل کې کوي او چې په تور کینی سپین کې کوي سم د رنگونو کارخانه ده کې په مخرج البول کې بل دا دې وای د یو زیاتی خړته مم ده وای دا حالت چې څه ده نو دا د زیارتونو په منجورانو کې څنګه مچ ډیر حرکت کوي د سبب یو جاروګي او ټول ورځ کشه کشه کشه کشه دا شی ورته مچ ډیر به حیا دی کته شړې ته نسی کته ته زیو ک او ته وجه لکه زڅ نه ورکوم ابو وای څو ورته او څو خورده و خرو بل څو څنګه مچ بچی دی بل دا دی وروزي نشته د مچ وروزي نشته دا ملنګان چې دا ناس دي تاسو ګورئ د چا یو سترګه نه ټول د دنیا ته په یو سترګه ګوري څوک به چې یو غوږی نه د چا د سترګو بیلنس کوږي یو مشرق ته ګوري مغرب ته ګوري ها څوک ګډې څوک شلې بس هغه مچ دی کنه بلدار چې د مچ ډیر عمر څولې خورځي نو دا یو څو ورځې وروسته د خبر شي چا غزولې بل دا د ګن نه پیدا دی دا ملنګان اکثر د مشرکانو بچي بل هدی مقصد تورا کپڑا باندې سپین باول کې او سپین باندې تور موحد چې ورشي وتوي قرب ولو ذبابه یو مچ ورکه په څور کړه د قطار ابن شهاب المحاربي روایت کې چې یو مچ کې یو سره جنت ته تللی یو جهنم ته تللی او بل دا دی چې د مچ یو غټ خړتنی نو دا چې ته پوښ چې دا څو کلی حدیث دی د قران والا دی نو د څه بړیږي با تبو ته ایران شي خلک غاړه کې ټیر مشلې ښه دا زوات الخراتین دی دی وجنه یو پارسیوان عالم دی عبد المؤمن په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی النامه د نمونو معنی کړی دی عجیب الفاظ ویلی دی هغه اول وی وی المفتی مفتی څه ته وی وی دا مفتی څه دی مفتی خود فتواتون نه دی فتوا قوت ته وی چې قران نه دلیل وی مسله قوی شي یا د فتیون نه د شلولو ته وایي په غړې رخې معنی کړي وای المفتی مفتی څه ته وایي وای نوشته هر چې مفتی چې چا څه ویلي او بس دې ته صرف خپل پتو پوره کوي وای القاضی قاضی څه ته وایي وای میخي ګل د خټې میخ خټه کې ګرځي ته به دا خټه د مې خپل وایي ته به دا قاضی دی ډېر نیک سره دی او د رشوت خور بچي قاضی له سړی تبر وړي رشوت کې چې دا تبر واخله مال فیصله وکړه ابل ولا یو بوجي مالوچ دا وړي دا تبر والا قاضی ته وایي قاضی چې د الله په تبر یو په خبره خلاصه هغه وایي د تبر خلیل مالوچ راغلي څه چا ورته مطلب نشي القاضی میخي ګل عجیب خبره کړې ده بیا وای وای دا خزه رواني چې موږ زیارتونو لزو وای از زیارت زیارت څه ته وای وای بالاګای کیسو فجور د ګڼ کپه یو د فجور باندې جوړول بیا وای وای دا باز خلک وای خزو ته بیګم وای وای ال بیګم بیګم څه ته وای وای فساد در پرده کورنۍ فساد به په دې باندې فسادګر کوي دا تلې دې چې مخکې ډیر وګت باسي کړي دي به وای وای ال کوتوال کوتوال له کوتوال له پولیس ته وای د پولیس تفسیر کړي وای نمونه یې ملک الموت دا ملک الموت نمونه ده چې سر ته یو دی سن له یو نو خطا کی بیا اخر کې هغه وای وای ال من جوار وسسماره وعواقب مخالفته وزم الكافرين ذکر د ایمان حقیقت د ایمان فواید د ایمان انجام د خلاف د ایمان بدی د کافرانو اول کې وای قد افلح المؤمنون سو کامیاب دي مومنان اخر کې څه وایي یو سل ولس ته وګورئ انه لا یفلح الکافرون کافر نه دي کامیاب بس اولې دا اخر سره مربوط کو مؤمن کامیاب کافر توانی او ناکام بعض علما وایي چې د سورته مؤمنون مقصد څه دی التفرقه بین اهل الايمان واهل الكفر د ایمان او د کفر مینس کې فرق دریم قول مقصد څه دی ترغیب ایمان ته و بیان شعب ایمان او د ایمان شعبه والترحيب عن الكفر وخصاله او د کافر کېدو او د کافر کېدو د خصلتونو نه ځان بچ کول بعض علما وای وای دې صورت کې لس مقاصد عالیه د قران دی یو فلاح د اهل الايمان دویم دلایل نفسی او فقی دریم حقیقت د ایمان څلورم کثرت غفلت الناس پنځم الاعتبار من خلقت السماوات والارض اسمان زمکه ته وګوره عبرت ته والا شپغم التذکیر بدعوه الرسل الى الايمان والعمل الصالح د پیغمبر د دعوت نه فائدہ والا او وم حلال اخرى اتم د قران نه انکار کول دا مرض د مشرکانو دی او نه هم حکم نبی علیہ السلام ته چې د مشرکانو سره معاملې مکوا او لسم د قیامت سره احوال ذکر کړي دا به د صورت د ذکر کې دته ویلې کېږي مقاصد د سورۃ المؤمنون مقاصد سورۃ المؤمنین زمنګ مشایخ وای وای د سوره المؤمنون مقصد څه دی وای نه په د شرک په برکات د سوره ذکر کړي دا او ظاهر کې چې سوچ وکړي نو سوره کې الله کامیاب او ناکامیاب ډلې ذکر کړي اهل الايمان اهل الفلاح واهل الكفر اهل الخسران او به نمونی ذکر کوي د پیغمبرانو دا غني قصې ذکر کړې دي او مقصد پکې دا دی چې اهل الايمان اهل الفلاح واهل الكفر اهل الخسران او دې صورت کې سورۃ المؤمنون کې آیاتونه د امثالو مقصد السوره التذکیر علی قصه العفاف والستر صورت کې د ستر پردې احکام ذکر کړي بعض علما وایي مقصد د صورت څه دی تحذير المؤمنين عن اوصاف المنافقين اے مؤمنه ته د منافقانو صفاتونو نه ځان وساته دریم قول رد الفحشا وسد الفحشا وسبيل وتحليه المؤمنين واتباع الرسول بحیايي رد کول او بندول او ځان په ایمان او په اتباع د نبی باندې خسته کول مفسر قرطبي وای وای مقصد د سورته نور څه دی احکام د عفت او د ستر او بعض علما وای وای سورته نور کې تقریبا یو څو غټي مسائل دي کې زناکار سړی داغه حد حد کې به نرمي نه کې زناکار به شرمې د زناکار سب نکاحونه نه کې د حد قذب مسله د لعان مسله د عائشه به د دروغ واقعات چې چا په دروغ لګولیو د شیطان خطوات پردي کور ته به اجازه نه ورځي پردي خزه ته به نه ګوري خزه به پردي سړی ته نه ګوري ښځه به ستر پرده کوي بې واده هلک او جینۍ له ودونه وکوي او ورسره دا دی چې الصبر والاستعفاف او بعض علما وایي لکه زمنګ مشایخ وایي چې سورې نور کې آداب هم دي او قواعد هم د صد الفحشاء دي او اجتناب دي د اوصاف د مشرکین او د منافقین نه خو چې سړی دې صورت کې سوچ وکي نو لوی مضمون د صورت احکام النور والعفه د رڼا او د فردي احکام ای زنا کار خزو زناکار سره سل دوری ووي زنا دون قبیح عمل دی چې یا مشرک یا زانیه کوي چا چې په خزه خپل برنامه ولګوله دا غي حکم چې په بلې برنامه ولګوله دا غي حکم دا درد دی رسته مدام ذکر کوي وقیدین ذکر کوي پردي کور ته اجازه ته مورځه پردو خزو ته مګوره خزو پردو سړو ته مګوري یا خزو چې ستاسو په غاړو باندې او په خپو باندې او په لاسونو کې څه زیوراتي نو چې په لارې ځي نو خپل شرنګ مو ورکوي ولا یضربن بیرجلهن وانکه الایام منکم به جوړی چې دی دا جوړی کوي کم سړی چې هغه مکاتبت غواړي نو تاسو مکاتبه کوي که تاسو په هغه کې خیر منده او جنکۍ په زنا مباعث کوي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء او دا سوره نور عمر رضی الله عنه کو په والا ته ویلو وای خزو ته دا سوره توخه وي چې پرده منی راشي بس دا مهمه خبره ده او دا من روزه کې به تفصیلی وي او دا او دا قواعد دي باید چې کور کې هرې خزه او هر سړی ته دا معلومي چې زما د ژوند زما د ژوندۍ دا اصول دي خام صورت کې دا مثالونه د صورت کې شته دی یو مثال د صورت ته وګورئ او دې کې دا مثالونه دي نور دې نو د نور احکام او د نور مثالونه وکيخي وي او توجه می چې دا آیتونه وایم او که توجه نه آیتونه ګران دي ما ماستړې کوي مو به ځان ستړې کوي څنګه په اړه یخي وي کنه الحمدلله تاسو الله په یخه ورځ پیدا کړی وي تاسو دې الکان نه وي فدسی چل دی چې زما سره یې هم زه لږ نورم یخ شي متنبی کې ویل دي کنه یسقل خصیب وتنتر الدماء وای خلق لاندې زمکم کله وبکه ورشي او په سمندر باندې مو باران کیږي سمندر باران څه ضرورت دی دا ورونو الله یو عجیب مثال ذکر کړي او مثال ډیر ناشنا دی او څه کوي چې ويضرب الله الامثال للناس الله دې موږ او تاسو کې قوت د اخذ او د استعداد پیدا کړي ډیر په قلار به ویم تاسو به ته متوجه شئ کبیر په پوی نه شئ نو بیا به راو ګرځو نو کبیر په پوی نه شئ نو یو ځل به به ویو ویم به چاله به مخ کې زو ان شاء الله چې تاسو دی باندې پوه شئ او د مثال ویل یو خبره ده د مثال نه خوند او فایده راغستل قران کې دغه مقصد ټکی دی د آیات کې لفظ د نور راغلی دی نو یو نور د الله صفت دی الله نور السماوات او دا دویم نور مثل نوره دا د الله صفت نه دی دا هغه نور دی چې الله بندگانو لور کړی دی الله د اسمانونو او د زمکو څه دی نور دی سوره زمر کې براشي واشرقت الارض بنور ربها دا الله نور بني او غالبا سوره تحریم کې تاسو له ګورئ دا نور چې الله مؤمنانو لور کوي یقولون ربنا اتمم لنا نورنا الله رنام پورا کې واغفر لنا انك على كل شيء قدير دا دو قسم نور دی د الله هغه نور چې الله دې بندگانو لور کړی دی الله دا دې یو مثال ذکر کړي مثال دا دی مشکات څه شي مشکات دی وو باندې چې کله بر د الف راشي به به دا وو نه وي بس خلک مشکوت المسل مشکوت نه دي مشکات دي دا مشکات لفظ بعض علما وایي وای دا عبرانی لفظ دی او دا عجمی لفظ دی او وای قران کې دغه شته دی دا عجمی شته دی عبرانی تنور راغلی دی القسط راغلی دی القسطاس العدل بالرومیه مشکات راغلی دی استبرق راغلی دی دا ګڼ الفاظ وای راغلی دی خدا خبره غلطه ده دته توافق د لغات وایي او دا مسله په اصول القرآن کې مونږ ذکر کوو چې آیا قرآن کې نور جبه شته او کنه څوک چې وایي چې بلسان عربي مبین دا په اعتبار د عام اغلب د دم غلط وایي او څوک چې وایي چې نه دا په اعتبار د اکثر سره دم غلط وایي سیدا دا چې قرآن دا من اوله الى اخره دا ټول عربي دا او هغه عربي دا چې هغه مبین عربي دا خبره باندې کوی کوي کنه باقی دا چې نور جبو کې اوسره غلې دي تنور دی او استبرق دی او مشکات دی او بل دی او بل دی دته توافق د څه وایي د لغاتو ته وایي مثلا نور لغات د دې سم موافق شوی دي د سینه لیکنې چې عجمی قران کې راغلي دا مشکات څه ته وایي هغه تاپچه ته څوک ته درې وایي څوک ته تاپچه وایي د دې دیوال کې د سواړو واړو دغه وکی او په هغه کې به دا لوخي دي په خو به دغه نو د سيزونه دیوالونو کې چې څه شی وای دي شي تا نو دا شو کې سونه مو کې سونه بنو نو ساده ژوندو نو بس دغه دی دا د ترچه باندې خلکو کړي وي او څونه چې د ژوندۍ په ترقۍ کې ورزي شیشه سخته ده ګټه سخته ده خلکو د شیشې او د ګټې سره تعلق وکړ زړونه مقصد سره کچه جمعات کې چې مونږ څونه خوان کوي د په سنگ مرمر کې دی نه کوي او په اسه ګټه چې څونه خوان کوي د دې په شیشو په دغو کې نه کوي پړق او پړق کې دیو جن سلف بدل ویلي چې د منبرونو کې د شیشې د کول وې دا یو بدعت عمل دی او دا ښه عمل نه دی سویتی دا یو ځای کې لیکلي دي نن سره خلکو میرابونو کې ویم د میرابونو لړې زور ورته ایوم جمعات کې نشي مشي لګولې ساده جمعات په کاری سره دا په خو دې بدعتانو لګولې چې جمعې شپه به دته شیشې لګولې چې مخکې څوک رسته د الوا تعالی راوړي چې د تخکاری چې څنګه چې لار کې چې پښو هم لولې کې یا انسان وته پښو نشي اوس خو ټیکسونه ختم شي دا مې ربونه وران کې ساده ساده مې ربونه جوړ کړي جمعتونو کې دا سادگی چې څومره یې ځان د جمعات کې نو کور کې چې څومره سادگی د ګټو کې خلک اوسېدل نن سبا لاندم ګټو باندم ګټو دا زړونه سم ګټه کې جوړ شو نو مشکات ویلې کېږي څه شي ته ترجمه ته وای درېم ته وای فيها مصباح چاغي کې څه دی وای ای کور دې دې کور کې څه لګېدلې ده تاپچه ده په دې تاپچه کې دیوه پرته ده دا دیوه د څه شي نه جوړه ده المصباح فی زجاجه دا د شیشې د بوتل نه جوړه ده په خو به باندې دیوه د خټو نه جوړه ولې جمعهتونو کې به وي نه دا شیشه ده چې هغه څه ده دیوه ده چې د شیشې نه جوړه ده او دغه شیشه مخیرنه شیشه نه ده کانها کوكب دري تبوې دا ستوره ده پړپ وای وګورئ خيسته کور دی خيسته تاپچه ده کې خيسته د شیشې دیوه ده او سپینه شیشه ده تیلی وګورئ دیوه کې به تیل چې کنه یوقد من شجرتنا دا ډیوه بلولې شي د تیلو د غونې نه مبارکتین چې ټول برکتونه یې پکې چې غونه د څه ده زیتون تین چې خونه ولا ده دې ډیوې ته چې ور واچو اے ورونو لګیخ شي دې ډیوې ته چې ور واچو دا بلب دې راخته شو د مشرق ته رڼا کوي چې مغرب ته کې جنوب ته کې شمال ته ټول ته کوي نو لا شرقیه ولا غربیه رڼا یې څه نه ده چې یا مشرق ته ده یا مغرب ته ده او زما وروره د دې ډیویس فضیلت د تیلو دا تیل دومره سپین دي کته ته ور و نه چې نو څه پړق د څه د شیشي او څه د دې تیلو ده نو یکاد زیتها یوزی او الله په هر څه پوهه دی نو تم په ځان پوهه کچې دی مثال څه مقصد دی بیا دا دی چې دا دیوه ده تاقچه ده دا تاقچه چیرته ده نو رسته آیات کې وایي فی بیوتنا دا تاقچه په کورونو کې دي یعنی دا د اسمانونو تاقچې نه دي طالب قرات کوي په بیوت چا دې په بیوت دې وینا الله ویل چې په بیوت نه ویل لکه فیدا وې تاسو ورسته قران نه دی ویل چې ازین الله وان ترفع الله ویل چې دا بیوتون کې د اجازه مشي ته مرفوع وي نه دا ازین الله وان ترفع دا معنا نه ده ګوره مشکات دی لکه خپل وخوځوي څه شی دی مشکات دی دا مشکات کم ځای کې دی په بيوتین کورونو کې دی دا کورونه د چا دي رجالونه سړو کورونه دي او په دې کور کې څه شی دی بومواله ډیر کې نو کدی ډیوی ته ور وانه چې تیل او د شیشه رڼا کوي او کوي چې نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء او ما ته توي ويضرب الله الامثال للناس مثال باندې حقوق شوي کنه څوک پوی نه شمته وي او شرم مکوي چې زی به وي ما د زمنګ استاد سي د تعلیمي میدان دی کې بشر ټول پوی شوي خارا شي وس دا مثال معلومو دا مثال د چا سره دی نو دا آیات ان شاء الله دا زه په څلور پنځه طریقې باندې وایم یو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د يهودو یو ملاو چې دا غنو مقابل احبار هغه ته ویلې کعب الاحبار اخبرني عن قوله تعالی ما د الله د دې قول نه خبر کا چې الله وایي د څه کور دی وغي کې تاپچا دا هغه کې ډیوا دا رڼای د سره ما ته د دې بیان وکا کعب الاحبار متوي ابن اخي ازما ورارو هذا مثل ضربه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دا مثال دی الله د چا لپاره بیان کړی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره څنګه اول څه شی دی ورونو کور له خو دا وای څه دی کور دا کور څه دی دا کور د نبوت دی بل حدیث کې دی کنه چې نبی علیہ السلام او ازما مثال دغه بنگلې دی چې د سرو سپینو د خختو نه جوړ شوی یو کې کم یو غزیما نو بیت النبوت دی او په دې بیت النبوت کې مشکات دی مشکات څه دی صدر محمد صلی الله علیه وسلم د جناب رسول الله علیه وسلم سینه ده دی مشکات دی درې دی کنه په درې کې څه شی پروتو تاسو دې ویا دیو مسمح په کې پرته وکنه نو د نبی علیہ السلام د سینه چې دا د صدر النبی دا مشابه ده د مشکات سره هغه مشکات کې مصباح وو په دې صدر د نبی علیہ السلام کې دیو ده چې هغه قلب محمد صلی الله علیه وسلم د چا زړه دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دیواز د شیشې نه جوړه ده شیشه کې څو دغې یو پکې صفائی یو پکې خایسي یو پکې رڼای دا درې واړه صفاتونه د محمد رسول الله زړه کې وو د دیوه کې زما ورونو تیل دي دیو کې څه دي تیل دي دا تیل د څه دي د برکاتي ونه نه دا د محمد رسول الله سینه کې چې دا کم نبوت ده نو تتوقد من شجره مبارکه شجره النبوه هغه د نبوت ونه ده او دا د نبوت تیل دي چې الله د محمد رسول الله په ځړ کې چلی دي او چې دی محمد رسول الله کې د څه کمال دی چې ته ته وګوره د څه کنه نو ته به د مخ او د چهره نه وپیژنې چې دا نبی دی اگر که خبرې نه دی کړې ګوره هغه شیشه دومره صفا ده کته ور وروا نه چینو هغه رڼا کوي نو جناب محمد رسول الله باندې دا د نبوت علامه د صفرتی دي که خبرې ونه کې هم تا ته پته لګي چې دا څه دی نبی دی هغه شیشه ته چې د ور واچو نو نور نه علا نور شکنه نو دا محمد رسول الله چې کله دعوت شروع کی نو بس يتبين للناس انه نبي من الله ارسله الله سبحانه وتعالى نو کعب الاحبار وایي چې دا مثال د څه دی او د کې نیمه د نبی علی السلام سره مشکات مشابه دی د څه سره د صدر رسول الله سره مصباح مشابه دی د قلب رسول الله سره او دې مصباح کې تیل دی تیل څه دی دا مشابه دي د نبوت سره او دا تیل د شجرې مبارکې نه دي نو د نبی علیہ السلام د نبوت چې دی نو دام د شجرې د څه نه دی د نبوت نه دی او دا نبی دومره خوش اخلاق د الله عابد دی لکه څنګه چې دغه ډیوه په خپل رڼا کوي به د ور نه نو چې ته دې نبی ته وګورې تا ته پته لګي چې دا نبی دی او کاغه ته ور واچې نو نور علی نور نو که نبی دعوت شروع کړي نو به به لا تخوند او مزلی نو دا آیات کابل اخبار وایي د چا سلګي فالمشکات صدره والمصباح قلبه او والزيت نبوته والشجرة المباركة شجرة النبوة أو يكاد نور محمد وحسن خلقه وأمره يتبين للناس ولم لم يتكلم بنبوته فإذا تكلم صار نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس آيات كل کوم دا د چا سره ولګېده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدا غد ذات سره دویم دا دی ابو العالیه وی وی دا آیات د مؤمن سلګي دا آیات د څه سلګي مؤمن سلګي څنګه انت پاتور کې مشکات وو کنو مشکات څه دی د مؤمن نفس په دې مشکات کې څه شی مولوی سیبانو مصباح دیوه وا دیوه څه ده ما جعل الله فی قلبه من الايمان والقران هغه ایمان او قران چې الله د دې زړه کې خې ده د سم دیوه ده او دې دیوه کې څو تین تین چې ایمان د مؤمنه دا ډیوه بلیدله د څه نه دغه برکتي ونې نه دا برکتي ونه څه ده اخلاص د مؤمنه او دې تیلو په خپل رڼا کوله د مؤمن د زړه په خپل حق قبلې اگر که چاته دعوت نه ورکړي و چې کله هغه تیلو ته ور واچي نو رڼا ډبل شي نو د مؤمن زړه کې انابت شته دی کو چې کله ته دعوت ورکې د مصباح چې دی هغه څه د ورونو ما جعل الله في قلبه من الايمان والقران او دلته را نه یو ټکی پاتې شوی دی هغه دا دی چې دا ډیوه د څه نه جوړه ده شیشه نه شیشه څه ده صدر المؤمن د مؤمن سینه او دغه ډیوه چې دا د څه نه بلیږي من شجره مبارکه د دې مؤمن د ایمان من شجره اخلاصه او ورونو دغه مو تیل دړیوي شیشه چې ده که ور وته وانه چې نه هم پړقا کوي دغه مؤمن چې ده ماشاءالله تعالی الله د سی او زړه ور کړی دی چې که دعوت وته وکي او کوي نه کې هغه حق قبلې خو چې کله دغه ډیوي ته تیل واچي نو رڼا ډبل شي نو چې رڼا ډبل شي نو د مؤمن ته چې دعوت ورکي نو د ایمان تقوا هدایت خیر او برکت دا ټول څه شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي يتعلق بنسب امام الانبیاء محمد ابن عبد الله رسول الله صلوات الله علیه وعلى اله واصحابه څنګه ورونه کور جوړ دی ما ته پوس نه کو جواب وکړ چې به ما وای سعودي راځي څه شی جوړلې کور جوړلې د کور کې یو خسته تاخچه ده کور کې څه ده خسته تاخچه ده یو یو ټکی به وایم دنیا الله جوړه کړه دا یو کور دی په دې کې یو خیسته درې دی هغه څوک دی سیدنا خلیل الله امام الانبیاء و ابو الانبیاء ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام الله په دې دنیا کې بابا ابراهیم پیدا کړ بابا ابراهیم پیدا کړ دلته یو شیشه ده چې دا غینه دیوه جوړه شوې ده ډیوه ده خو دا ډیوه د څه ده د شیشې نه ده شیشه څه ده اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه اسماعیل پیدا شو بس هغه یو شیشه وا او د دین ډیوه جوړه شو ډیوه څه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو معنا بدای دا محمد رسول الله د اسماعیل بچی دی چې هغه سمه شیشه ده او دا اسماعیل د د ابراهیم بچی دی چې هغه مشکات دی او دا ابراهیم علی السلام او دا شیشه چې ده کنه دا په خپل هم رڼا کوي اگر که چا ته څه نه ور نه لګولې نو د محمد رسول الله د اخلاق دا د وحی نه مخکم خلکو منلیو چې انه جاء الصادق الامین د وحی نه مخکې متڅوي دیو صادق الامین یو ته ویلیو ګورئ ورو دیو دا څوک وی وی محمد رسول الله د شیشې نه جوړه د څوک چې بابا اسماعیل دی دا شیشه په تاقچه کې پرته ده چې څوک چې بابا ابراهیم دی دغه دیو کې دومره خولي تیل چې سم پړقار کوي هغه څو څه دي اخلاق د جناب رسول الله د نبوت نامخ کې او ابراهيم څنګه سره دی دغه ونه چې دا دیو چې بلیږي نو لا شرقیه لا غربیه ابراهيم ما کان يهوديا ولا نصرانيا نه د يهوديت تابع دی نه د څه تابع دی د نصرانيت تابع دی نو معنا دا شوبه دا محمد رسول الله نبی من نسل نبی من نسل ابو الانبیاء نبی دی د نبی په نسل کې دی چې اسماعیل دی او اسماعیل د ابو الانبیاء په نسل کې دی چې هغه محمد ابراهیم علی السلام دی او دا محمد رسول الله دا یو د سپړ قیدون کې شخصیت دی که ور دې ډیوی ته نه یم رڼا کوي که د نبوت وحی لا نه شوم خلکو دا په الصادق الامین باندې څه کړی دی منلې دی د خبره باندې پوه شوي دا څو شولې درې خبرې شولې او دا درې توجیهګانې د کډېرې غوړې دي او ګورې د شیشې سه تشبیه ورکړه چې هغه کې یو ډیوه د قران لګېدلی المصباح دا ډیوه په زجاجه په شیشه کې چې هغه سره د مؤمن دی دا شیشه د سی کوی کې دا یو پړقیدون کې ستوره دی چې بلولې شي د برکتی ونه نه چې د خونه ونه ده لا شرقیه لا غربیه نه مشرقی ته مایل دی او نه مغربی ته او نږدې دی تیل دا غي چرناو کې ولو لم تمسس نار اگر کرناو ته نه رسیدلی نور علی نور نو دلته نور کې یو څو چیزونه دي دا یاد کړئ یو فاعل د نور دی څوک دی فاعل د نور فاعل د نور څوک دی ورونو الله دویم قابل د نور دی دا نور چا قبول کړی دی مؤمن دریم محل د نور دی قلب المؤمن او همت د مؤمن او څلورم عزیمت و محامل د نور دی دا نور چا راغسته دی عزیمت د مؤمن او بل پاګه کې ماده د نور ده هغه قول او عمل د مؤمن نو الله نور فاعل النور څوک الله قابل النور څوک مؤمن محل النور څوک قلب المؤمن او حامل النور همت المؤمن وعزيمته او ورسره ماده النور دا رڼا د څنګه پیدا کیږي هغه د القول والعمل للمؤمن د مؤمن قول او د مؤمن عمل دې مثال باندې پوه شئ کني وي چې به یو ما ورپسې بل آیات تلاړ شئ دا دواړه مثالونه الله ذکر کړی دي یو مثال والذین کفروا او دویم مثال او کظلمات فی بحر لجینا تو مثالونه دي دو مثال دي بس علما خدا وایي چې چون کې د کافر په جانګلو ډېر سخت ده وی الله رب العالمین د دې لپاره دبل مثالونه ذکر کړو د مؤمن په جنګلو ښکارا ده خو کافر به ډیر په ګرانه پیژني ځکه کافران ډیر دي نو الله له دوه مثال ذکر کړو والذین کفروا دا یو مثال او او کظلمات په بحر لجین دا یو مثال دویم قول چا دا ویلې دي چې کافر دوه قسمه دي یو هغه کافر دی چې سره د پوی نه کافر شوی دی الکافر العالم او دویم هغه کافر دی چې هغه الکافر الامی امی کافر دی کله مولا کافر شي او کله امی کافر شي الله دې موږ د کوپر نه وساتي نو کچیرته دا کافر مولای نو ولذین کفروا دا مثال د عالم کافر او که ظلمات په بحر لجی دا مثال د علی کافر دا څو خبرې شو دوا دریم پرخه بس علما وی ان کان للکافر عمل کله کافر څه عملونه کړی لکه ابو لهب سویبا ساده کړی و ابو جهل د لباجین له وبور کولې نو والذین کفروا اعمالهم دایګ عمل مثال او کچ بالکل عمل نه نو او کظلمات فی بحر لجین دایګ فین مثال تفریقه باندې پوښی څنګه ویلې یا کو تنویع ده دغه مثال وې او کدای مثال وې څه شی دی ورونو تنویع ده یا الت عالم کافر او دلته څه رستا امی کافر یا مخ کې هغه کافر چې صاحب الاعمال دی او دا رستا هغه کافر چې هغه څه دی عملونه نشته دی دا ولنې مثال مثال بار بار تیر شوی دی لنډ او پاتو کې ویم یو سړی ډېر تګی دی څه شی دی ډیر تګی دی چې وی کتل یو خړ کې د لری نه دته د دې شګي کې یو شی د شګوګل وته وي داسې د وګو غونته رنگ ور کوي د ویل چې دا د وګو ډان دی رامن دی رامن دی رامن دی رامن دی شګه کې منډم زور لري سړیم ته کې کوي بس چلته ورسې دغه داخلو چې په وګو ور پریوځه البته چې ولر شګه بس په دقه ځای کې ملک الموت ته ولاړ دی ځکه د نور د تندي مسله اخر ته ورسېده ایسته هلته ختم شو نو دې کافر چې د شګوګل پسې روانو او د وګو ګمان یې په کوو نو ستاسو څخه د تنده به ماته کی دقه شان ورونه د کافر د نیک عملونه کوي منافق دې منظم کوي او دام کوي او دام کوي او د خپل عمل باندې دا خېلې چې زبه په جنتی شمه خدا وبلی دی ګورس د شګوګل ګمان کو ګور کوي دا چې ورمنډه کله ور روان و اخرت ته ناڅه په ملک الموت راغی هغه عمل الله را واغست سورې فتحان کې چې بالکل یې ختم کړ دته پیدا ورسونه نه هلته ویلو دیو ده دلته ویلو جین یغشاه هلته ویلو شیشه ده په خپل رڼا کوي دلته وی موج من فوقه موج او من فوقه سحاب هلته ویلو من شجره مبارکه دلته وی ظلمات بعضها فوق بعض هلته ویلو چې یکاد زیتها یوزی دلته وی اذا اخرج يده لم يكد يراها الته ویل نور على نور دلته وی ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور خو شو دی باندې دا بالکل د دې تقابل دی مثال به وې مورونو به د تطبیق وکم مثال دا دی یو سړی دی په کشته کې سور دی څه شي کې سور دی کشته کې ناڅا په اسمان کې اوریز را دی بارانونه شروع شو باران چې شروع شو وبډې رسوي سیلابونه را کشته یو والا په دې بل طرف په واړه ولا دا سړې لاړو یو د اسمان د اوریز تور تم دی یو د سمندر تور تم دی یو شپه ده لاړ د سمندر په جوور تورتمونو کې څه شو ورو غورځید لا سې د سې چې و به نه ما غیم نه دي د خلم نه کوا د شپې تورتم د صحرات د درې تورتم د ورېزې تورتم د باران تورتم د ظلمات بعضها فوق بعض دا سړی به څم خیال لري څه به ویني څه به حاصل کی هیڅ نشي کولای دا مثال د څه څه دی نو دې کې حسن وایي چې الله ظلمات جمع ذکر کړی دا او تورتمونه څو دي درې دي کم کم دی ګورای وتا یو ظلمت البحر دی د څه شي تیاره ده د سمندر دویم ظلمت الامواج ده دا د سمندر دا چپی چې د سیو بل ته وړي او دریم ظلمت الصحاب ده څو تیری دي درې نو دق شان کافرم په درې تیرو کې ده ظلمت الاعتقاد عقیده د کفر ته تور تم ده ظلمت القول وینایم د ظلم نو ده او ظلمت العمل عملیم د ظلم ده تیری سودی درې ظلمت البحر ظلمت الامواج او بل څه دی ظلمت السهام کافر په تو ظلمتونو کې دریو کې اعتقاده ظلمت وقوله ظلمت وعمله ظلمت دا تشبیه وي د دې صدا دویم قول عبد الله ابن عباس وایي وای دا سړی چې د سمندر کې پروت دی دا په څو تیارو کې دی دریو کې یو تیاره د څه ده د دریب ده دویم چپو امواج او دریم دقه شانه دقه کر چې دی ظلمت فی قلبه وظلمت فی سمعه وظلمت فی بصره زړه په تیاره د بی دینۍ کې غوګونه په تیاره د بی دینۍ کې سترګې په تیاره د بی دینۍ کې دا څه شو ها درې درې شو ظلمت د زړه ظلمت د غوګ او ظلمت د سترګو قلبه مسلم وسمعه مسلم وبصره مسلم نو دا په درې تیارو کې دی دریم دا دی ایورونه تیری څو دي درې نو د کافر زړه چې دی دا یو تیر دا سینې دویمه تیر دا جسد دریمه تیر څه معنا وسو ګورئ قلبه مسلم په صدر مسلم په جسد مسلم زړه د تیارو د کفر نه سینې د تیارو د کفر نه جسد د تیارو د کفر نه بنده دی د کافر دی د سړی په درې تیارو کې دی د کافر خو یو کافر دی د یو تیارو دویم ولا یدری انه کافر او په دې نه پوهیږي چې زه کافر یم دا دویمه تیارو او ويعتقد انه یدری او دا یې عقیده ده چې زه په دې پوهېږم چې زه کافر نه یم نو کوپر یې یوه تېر او دا په ده پوهېدل په کوپر دا دویمه تېر او دا عقیده ساتل چې زه په حق باندې یم نو دا څومه تېر درېمه تېر ظلمات بعضها فوق بعض اذا خرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور نورا فما له من نور سورة فرقان مقصد د سورة فرقان الانتصار للرسول صلی الله علیه وسلم بعد تتاول المشرکین علیه الانتصار للرسول صلی الله علیه وسلم بعد تطاول المشرکین علیه الله د نبی مدد کوي رسته د ډیرو ظلمونو د مشرکانو نه په نبی علیہ السلام باندې دویم قول بعض علما وی البشارت للمتاثرین بآیات الله هغه خلک چې د الله د آیاتونو نه اثر اخلي نو الله د خلکو له زیره ور کوي دریم قول بعض علما وی وی د فرقان مقصد درې غټي خبرې دي توحید یو نبوت او رسالت دوا معاد او قیامت درې التنویر و تحریر کې ابن عاشور دا مقصد بیان کړی دی مفسر قرطبي وایي وایي د سورته فرقان مقصد څه دی عظمت د قران او متاعین د کافرو په نبوت باندې او دا غي جوابونه عظمت القران ومتاعن الكفار على النبوه ورد لمقالتهما دا څه خبرې شوې ها درې بعض علما وایي وای دې صورت مقصد څه دی التحذير من سوء عاقبه التكذيب والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه التحذير من سوء عاقبه التكذيب ير ور کوي د دینه چې تکذیب د الله د دین مکوي د دې ډېر خوش انجام راوځي والتثبيت لمحمد صلى الله عليه وسلم او د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبوت او مضبوطواله ذکر کوي زمنګ مشایخ وای وای د سوره فرقان مقصد څه دی رد شرک فی البرکات او زما ذهن کې الله دا خبره چلی دا چې سوره فرقان کې دوه خبرې دي المبارک هو الله دا فرقان کې دا غټه مسله ده او دې کې تفریقم ده کنه د مبارک او د مبارک د سینه چې دا وې چې وتبارک اسمک او مبارک دی نو سنه مبارک مو وې مبارک وې وا او فرقان کې امثال نشته او نزولا ورزولخ واقعين رست نازل دي مقصد السورة مواجهة المسرين على التكذيب بالرسل الطاعنین برسالته وتوهین شأنهما مواجهة المسرين على التكذيب بالرسول الطاعنين برسالته وتوهين شأنهما هغه خلک چې رسول الله تکذیب کړي دي الله په هغه رد کوي او هغه خلک چې په نبی علی السلام تعنون او لګول دا غي جواب کوي او د دې خلکو توهین ذکر کوي دویم قول دا دی چې د صورت مقصد التسلیه لمحمد صلی الله علیه وسلم جناب رسول الله علیه وسلم له تسلی د صورت کې ذکر کړي بنجات المؤمنین وهلاکت الكافرین چې الله مؤمنان خلاصي او کافران الله څه کوي تبا کوي دریم قول زمنګ مشایخ وای وای مقصد د سورته شعراء څه دی تسلی جناب رسول الله ته په نجات د مؤمنانو په هلاکت د مشرکانو او دلایل نقلیه په ذکر د انبیاو سابقین باندې زمنګ د سوچ مناسبه چې د صورت کې سړی سوچ وکړي نو لوی خبره ده دا راوځي چې بیان الشعراء المؤمنین والکافرین صورت شاعران ذکر کوي مؤمنان شاعران او کافران شاعران مؤمن شاعر څه دی لکه موسی علی السلام باندې ایمان راوړل او کافر شاعران چې هغه د حق خلاف کوي او د صورت اخیر ته وګورئ چې دا شاعر نیک دی دا شاعر صحیح دی دا شاعر غلط دی د شاعر کې څه کمال شته دی او د کې نشته دی او د صورت کې شعرا کې ممثال نشته دی بسم الله الرحمن الرحیم تواسین تلك آیات القرآن وکتاب مبین سوره نمل دته سوره سليمان موي دته سوره نمل موي مقصد السوره د دې سوره څه مقصد ده الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بالايه الكبرى والحث على شكرها والصبر على تبليغها درې خبرې دي صورت کې یو الامتنان علی النبي سلام په جناب محمد رسول الله علیه السلام انعام ذکر کړي بالآیت الکبرى چې غټه نخې دي چې قران دی والحث على شکرها او دا ته وی چې د الله د نعمت شکریا ادا کړئ والصبر على تبلیغها او د دې په تبلیغ باندې څه وکړئ صبر وکړئ بعض علماء وایي دریم بعض علما وی وی مقصد النمل مقصد المقاصد السور المکیه د سوره نمل مقصد د بیانه د مکی سوراتونو چې کوم مقصد دی شماري ایمان بالله یو عبادت د الله ایمان بالاخره ایمان بالوحی عالم الغیب هو الله خالق لكل شيء هو الله توجيه القلب لشكر نعم الله ذکر القصص لتصویر عاقبت المتقین والمکذبین بیان ملوکیت لکه ملوکیت داوود سلیمان او سبا والا ادله د توحید او نور مقاصدم دي صورت کې شتا زمنګ مشایخ وای چې مقصد د صورت اثبات التوحید ونفي علم الغيب عن غير الله تعالى واحتياج العباد الى الله او دا خبره ذکر کوي چې مخلوق څه دي الله ته محتاج دي ازمن د سوچ مناسب مقصد د صورت معجزه داوود و سليمان به ذکر النمل وغير ذلك د داوود او د سليمان عليه السلام معجزې ذکر کړي په ذکر کولو د څه شي باندې د میګانو باندې او خارج سبا والا باندې او هدهد د او نور چې دي دې صورت کې یو آیات دې چې غد آیت الامثال سره تعلق ساتي آیات ته هم ته وګورئ الله تشبیه ورکړی دا د کافرانو د مړی سره لکه څنګه چې مړی اورېدل نشي کولای څه شي نشي کولای مړی ودته نه ما اورېدل نشي کولای نو دغه شند کافرم د الله دین نه اوري دویم لکه څنګه چې کون اورېدل نشي کولای دا کافرم د الله دین نه اوري لکه څنګه چې وړول لیدل نشي کولای نو دا کافرم د الله دین نه اوري او دا تفسیری آیات دی د سماع الموتى بعضې خلک سماع الموتى وایي دا غلط دی ځکه دا مصدر سماع نه راځي دا سماع راځي او مړي اورېدل نشي کولی البته یو څو ځایونو کې چې شریعت ویلي لکه قلیب البدر او قرع النعال او بعضو کې د سلام د روایت دی نو دا یا د نبی معجزه و یا د دغه ځایونو کې واوروله او نور دا خبره په دلایلو ثابته ده چې مړی اوریدل نشي کولای کوم روایت چې د بدعتین په استدلال نیسی دې کې واوري دا دا وشو دا دا ټول څلور څلور روایت دي او دا د وسیلې دی کتاب دا نیل الفضائل به انواع الوسائل د کې موږ را جمع کړی یو یو یو ذکر کړی دی دا څلور څلور روایت چې دا دې دا دې دا دې او دا ار یو تن حالتم ذکر کړی دی وحلکت المستكبرین سورت کې درې خبرې دي حقيقي معیار الله ذکر کوي د الله د قدرت دویم نصرت الله للمستضعفين الله د کمزور مدد کوي دریم وحلکت المستكبرين او رب العالمین د تکبر کوونکي خلق الله تبارک کوي نو که تاسو نه چاته پوښتنه وکړو چې سورې قصص څه مقصد دی نو تاسو به وایئ چې الموازین الحقیقیه لاظهار قدرت الله ګور الله د موسی مدد وکړ د مور یو مدد وکړ د خور یو مدد وکړ د رجل مؤمن مدد وکړ او دویم نصرت المستضعفین وهلكه المستكبرین بعض علما وایي وای مقصد د سورته قصص الرد علی العلو والفساد لوی او فساد باندې سورته رد کړي آیات څلورم ته وګورئ ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا فرعون الله تبارک ولی لوی کولا آیات ته 50 ته وګورئ د متکبرین الله تبا کوي او الله یې نس نابود کوي وکم اهلکنا من قريه بترت معيشتها ډیر خلک الله وای ما تبا کړی دي چې غوی د دنیا کې مستی کوله او ایست الله ونی ولا والله تبا کړو فتلک مساکنهم لم تسکم من بعدهم الا قليل او دریم آیات دریت ته وګورئ چې د الله قانون چې الله د د سرکش خلق رب العالمین تبا کوي هغه د دنیا لوی ظالم چې هغه ته قارون ویلي چې هغه ډېر غټي غټي خبرې کولې او الله رب العالمین تبا کو تلک الدار الاخرته اخرت څه چې دار راشي مراد څه جنتی دا د جنت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض منګه هغه چاله ورکو چې غزمکه کې لوی نه کوي ولا فساد او فساد نه کوي نو صورت کې وای مقصد څه دی الرد علی العلو والفساد دریم قوله وای مقصد د سورې قصص بعض علما وای الثقه بوعد الله وتحقيق وعده اعتماد او باور کول د الله په وعدو او په دې خبره یقین کول چې د الله وعده رښتینی دي زمون مشایخ وای وای مقصد د سورې قصص څه دی تشجيع علی التبلیغ په واقعې د موسی علی السلام باندې او دویمه فائدہ هغه دا دی چې النجات بالدین لا بالملوکیه ولا بالمال د الله د عذاب نه خلاصې د الله په دین راځي موسی د غریب خزي دیو او د الله دین په کې والله خلاص کو رجل مؤمن الله خلاص کو دارنګي هغه ساحران د موسی علی السلام الله خلاص کړو بادشاہي کې کامیابی نشته کني فرعون بخلا شوی وي او مال کې کامیابی نشته که په مال کې کامیابی وي نو قارون بخلا شوی وي سورۃ العنکبوت تفریح وکړئ به ان شاء الله